سوی په خپل مصدر د مدریي لکه بیع سواد یسید سوید شکور کړل شکور نیول شکور ویژل کنه شکور په سیو تعالی یې کنه شکور نسه یا کنه ولې دا مم ته کنه حلیمه مې ته شغوي دې عمل ته کنه سوید ته شکور کړل او کله کله کې پیغزنور بنده اطلاق کړي الکه شویه اشرا مرغی کنه مسجد بندا اطلاق کړي دا دې کنه سید نه هغه مسجد من مراد ده اذنوار مراد ده بکرینه ته زبایح ورته زبی کنه زبی حاپ راتب زبی حوا قم اذن ورته ویل شي چا غالو لږي نه دا دې کنه سید نه اذنوار مراد ده کنه مرغی مراد ده اذنوار مراد ده شکور کل جایز دي قرآن پاکا په دې ناتیک تا احادیثا په دې باندې ناتیک دي سبې کرامې ښکونه کړې دي وإذا حللتم فاستوادوا چې کله تاسو د حرام نه خلوص شته بیا تاسو کور کېسته امر دې پوره د اباحت ته یا کور ته سره مباح ته کنه وجوب دې پوره نه ده ځکه چې دا غشکور کول د قبیلې د اقصاب نه ده ا قبيله د مشقتې و د ګاټه وټه نه ده لکه دنیوي ګاټه ده پښې کنه خلک د دنیو ګاټه پوره کنه لکه سره چې تجارتي نه کو یا مزدوري کو یا مولا مزدور کو ځنه حق شکوري نه کو پښکورې باندې کا قبيله سوتي کنه لکه څنګه چې تجارت نه فرض یا بلکې عمل نه فرض مباح ته درنګ د شکور کړه مباح دي امر دې پوره بحث ته مباح ته خو په غیر حرم شه په حرم شه نه په حرم شه هر وخت شکور کنه ممنوع ده زمين حرم شه او د غیر محرم د پر محرم نه چې حرام نه وته لو کنه په حرام شوی که عمره د پر وی که حج د پر وی کنه بیا په تو باندې حرم د شکور به بنه کې او که وده کړه بیا قابه مردوړه وی کنه ای حرق نه جز او حرق یا جایز ده کچره مکول حیوان وکنه ادنوار کچره خروق بیل وو هغه مرغۍ دو یا هغه کله شجا دو لکه شوي چې خوړل شي بیا کنه حلوک یا حلول ده او چې مکنه مکول نه وي خوړل نه شي داسې نوار ده کنه پړونګ ده لیو ده شجا کنه یژا دو پلکای ده پلکای ده کنه شکور کول یې حلول دي ځکه چې نه راګټي به پښه ورنه به خرڅېږي سرمن به خرڅېږي کنه په وړې به سکیږي کنه پاډي کې به سکیږي کنه خو خرو کې نه جایز ځکه چې کنه مقول ده نه هسې کړی به جایز دي الفصل الاول عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله دا عدي بن حاتم دا شکوري و اکثر د شکور مسلې کنه ا دې امت ته درس ځکه چې دا چاره دوه ا دې مسلې په سره به نبی سم بار ذکر لا کنه په برکت باندې کنه دا مسلې مشتار ورسله ا مشهور خاتم تایی د هغه بچای ده کنه عادی عادی نه مدو ابن حاتم دا په یمن شه توي قبیله دو کنه ا دې قبیله وی توي قبیله وی د یمنیون دي نصراوی دغه خدا را کنه په اوم کول باندې خدای په کنه ا دې زړه ته کنه دا روچه ولا نبی سم ترولو د عادی په اوم کول باندې شعبان په میاشه کنه او اسلام یې وروړو په اخر شي کنه به د خطرې سره کوم سره ډلې سره مال شو کنه جنگ جمهور شاه جنگ ولا ده دا شی په خلاف د سترګا اړه نشوي وا جنگ سفین شاه جنگ ولا ده نهروان جنگ شاه جنگ ولا ده کنه په اخر شي به کوفه تر ولا په کوفه شي کنه بیا 67 اجری شو وفات شو ده شپږ شلې په کول په عمر باندې کوفه شي تقریبا ا د په شاکر شکور وشکونه بکړه قال قال رسول نبي سم فرميله اذا ارسلت قلبك فذكر اسم الله سوچ تشکل شپای لږه بدلا پک نوم په منو خلا فذكر اسم الله دلا پک نوم خلا يعني تكبير په دې ټیم بیا کچ بسم الله الله اکبر چې کله شپای لږه فان امسك عليك امسك عليك کدا خپل شکور یې تو تر ونی ولو فادرکته حیا او تو د شکور ژوندای مندرو مرکړه نه د ژوندای د سایه شتا پشه فذبحو بیالول کا اسنا لږی کنه تو ته مکمل او دو او په ذبح اختیاري باندې قدیر یې کنه ذبح اختیاري کنه علل کا خپل رګینه مګینه کاټ کا وان ادرکته قد قتله او کته میدلو چې د سپی کنه مرکړه د شکور قتله معلومه چې دا زمير په څیر قلب ترجه ده او دا جاهل ده مردونه د بیتونه ونه خوري شکور کنه کچېره مسره خوشو کچېره کنه اګه سپیر ونیولو او ژوندای یو خو به به الولوي به او کچېره کنه مرکړه و به په دېګه شرطې باندې دغه جیز ده یو چې دا سپای چې معلم وي تعلیم دې ورکړی وي کنه سی حبتو ته رولی دی په خپل غیشه مې نه وری حالکه سپای دی کنه غیشه عاشق ته لوی ولې نه ولا خو په دا پیری کې چې دا چشتن دی پر کنه ای په سر لږی دا ایګه شایده دا که چې دا توپ وزمیلی وی کنه چربلې به ترسی چې یوې به دریمی اوس کوي کنه به دریمی او چې شکور ونسی کنه به دای خلق نه نه کو ته سلامات وروړي به دا معلم سپیدا کم سے کم چې دا درې وره دا تجربه ته پکړی وي درې وره دا به لږه او چې کله د ولا شلو کنه د سپای د ولا شلو بیا په دا ټیم کې کنه ته تکبیر پوری چې بسم الله الله اکبر لولو او د سره کنه بل سپای نشته ا دې سپای سره بل سپای نشته کنه کبل سپای سره لولو کنه چې هغه بل شکوري نه لرله خپل سره لولو اوس کنه شکوري ونیولو کنه په دې کې شرطه باندې کړه چې تاسو پایا معلمي او ته تکبیره باندې ویلوي او دې سره کنه بل سپای نبی لکه شو په خپل مخه یا که دا سړی ورکه چې هغه زه په کبیر یو سپای نه پښل را او بل دا چې زخمی کړی اوی چې ته رنگ ولا یو ګره ولا یو کړه به ته تروري کنه هغه شنه ویل خو یې به دا خلاص ده فإن وجدت ما قلبك قلبا غيره كتو من دلو دي خپل سپي سره کنه سپای بل من دلو وقت قتلا د شکل شکور قتل شو دا فلا تکل بیت مخره خو بل په خپل سره وردا یا د مجوسی دا یا مسلمان د خو په کولی په باندې بسم الله ویلې فانك لا تدري تو ته پته نه کی چې ايهما قتلا چې دا کیمی کړه قتل کړه دا و اذا رميت بسامك او چې کله ته په غیر په غشي باندې شکور ولې په لندا باندې فذكر اسم الله بدلا په کلو په خله چې بسم الله الله اکبر فان هاب عنك يومن شکور کو چې غیب شي کنه دوی ته هم مطلق کنه فلا ته کوی به ما خورا ما خورا کنه هو امیر احناف مذهب دغه ده کنه چې کچېره کنه د نقشې نسله شکور په وته په بیټي په غلنګر شي کنه خطو پته شو کنه او ته نقشې ته تراخ ته پریزو به چې ته بل وخت په ورسی شي به نه خورې دا پتلې کې کله کله شي کله چې ته سربیړي خورلوي کنه یا مو ګوري چې لا دا یا لرم چې دا بل شي کنه بل کړوي هوا مې حشرات ته قتل کړوي او کوي له لوسه غاس په حساب پیډې په شګرځې په شګرځې په شګرځې کنه کنه دا کښ پاتره شو کا ورشتره شو کا دوی تر شو مې دوی کنه وته ویل لوس نه کنه بیا خورا ځکه چې انسان کا په خپل چار کا غر سه وړ بده مکلف تا کنه شکر خو خامخا په بیډې شي پروزي په ځنګل شي په غره شي وی کنه مطلق غیبت کدا منع عاشق روکته پر بیٹول شو کنه خانم شي کنه او تلاش یې کو چې کې مې دوه واسطه که نه بیا مې مې که نه بیا د خوري وکړه چې دا وینه روسو بیا د بل احتمال شته که نه چې چا خوړله وي که نه نرخ یې خوړه ده و ته پسې ګرځولا نه یې بیا مه خوره وعنه قال قلت يا رسول الله هغه دي فرمایي چې موته چې خیمبر ان النصر الكلاب المعلمه میر لذي کنه سپي معلم سپي لږي پس کور پسې هغه بیا شکر وسی کاله کل ما امسکنا علیکا چې کیم تو تر وسی دا سپی به دا خورا کو ته وین قتلنا اگر کا مړ کړی وی کله وین قتلنا اگر کا مړ کړی ویا او بشرط جرحه کو ته ان نه مې معراض مشکل کا په معراض غشي باندې سکور ولي مختلفه ترجمه دي معراض شوې دي و ترجمه دغه دو چې معراض وشي ته ویل چې په سال شي د یستر نه وشخه خالی خو کا غون لرګای وي او یو ته مې چې دا درین لرګای وي د ساریا نړۍ کو کلاټیا کو د ګډه لکنه دا غوټه ونوي دا چې درې مې بیا په پل نه درې مې په څه نه درې مې دا په پل نه درې مې کنه او په ګډې ولګېږي معراج قال قل ما خزکا خورا هغه چې کوم بشکړه وي خزکا بشکړه وي وما اثر بعرضي واغه شکو چې دا کنه معراج په پلنې په ګډې په لګول ده فقط را به کتکا به دا مخره فإنه وقيز دا موقوزادو دربول شوې دو کنه دا شارت ته وجه نه مړادو ویل شي د جمعې کړه جمعې نه وړي کړه د ګاوې نه وړي کړه کنه سوي نه وړي کټوي نه وړي واه کافر دي بل چې ملک د شکور په مزکه شي په به ارض صحیح دي نه اري کا شکوري نه دي نه را کړه کروندې مروندې نشته اوسې د به کوسي او به قلبي فلندا به نشکر کو پسپي به نشکر کو الذي ليس معلم هغه شخبای مکه چې معلم نه ده او به قلبي معلم او کله هغه په شکل کې چې معلم وي فما يصلح لي مده پر کيم جایز ده او کیم سکو دې کوي په داس پیبو دې چې غیر معلومه فادرکت زکاته ژوندای ته وروړو اګه زب خاتو مندره بیا فقول کړه الولې کا به وخره و دا مله چې کده مل کړو و دا غیر معلوم سو بیا مخره اپا محرم شه پوت شو وانو کالا کالا رسم اذا رمیت بسامکا سوچ ته په غشي باندې شکر وره فاب عن کا بیتونه پټ شي ورشي فادرکته بیتیمه فقول خره ما لم يمكن چې سپر بدبویا نه وي بیرو خدای بیا خورای دغه شرط د عقل پر غیان نو چې بدبویا شي به وته نه ما خورا کنه نه ای بدبویا کنه خلوقه جایز ده په دې باندې کنه سای مردوړي جنا کنه نبی سما بینو کغه شا خورلې وکنه جایز ده وعن النبي سم قال في الذي يدرك سيده بعد ثلاث ايه كسي بريشه كتشكور مي دريو زي بعد فقول ما لم يتين خراج سيبر بدبوان ويو خدا چې سپر بن لوس نه دا شته کنه بن لوس نه په ګرځې په شوره به شه وعن رتا قالت قال يا رسول الله ان هؤلاء اقوام تكمين دي حديث عاد بشركنا نبي د زما دي کنه کو پر تبر نږدې دوه اسم سم شوی دي ياتوننا باللحمان مشكله كلا غير سره ودي سره کې وکم الا ندري ايذكرنا اسم الله املا دا پته لګي نوی مسلمان دی چې دی تکبیره په ویي که تکبیر نه په ویي دا غیر میر خوري که نه خوري قال اذكروا انتم بسم الله وكلوه بسم الله تروي سا که نه خوري سا دا مطلب نه چې کدی بسم الله نه په ویل یا به توس بسم الله ته تر کې سره به توس پر به خلل شي دا مطلب نه دا مې چې دې لکر کې ما کې سا کنه یو چې مسلمان دی دا به په تکبیر لو کنه بسم الله تروي سا کنه خوري سا کنه دا احتیاط نه کړه شکه چې ودا کا مسلمان کنه مسلمان د سبي ځان وي مګر دغه چې د مو د تیرې په د تکا شي چې سدي کنه فهذا صفت بیا یو کنه کپیر وی سره فیا پاش لیکلی چې لعن الله من ذبح حال غیر الله لعنت خو په کې پیږي چا بوله چا چې ذبح د غیر الله په نوم دی وکړه کنه ای په تورې یا بچا په نوم ذبح وکړه په لعنت وی ولنه من سره کا منال دی لعنت خو په کې چا باندې چا ران کړل غلا کړل بریدینه د مزکه منار برید ته ویل شي هم لا بريد لا کو کنه بملك بند کنه تي لا کو تا منار بت وی کنه هغه بريد کنه وکړ شوی کنه یا بريد کنه وتريه دا خو نه د مزکه حق نه کنه بريد وکړ لري کې وی تر کې به وو ته پورې منډ ور وای کنه په دا خبر چلانات یې وفي روايه من غير منار لده چا چې د مزکه بریدنه بدل کړل پدا لعنت یې ولنه من لعن والدهم لعنت یې په کې چا بچي یا په خپل وکړ والد باندې لعنت ویلوي کړ کوي نه کړ چا تر طرف وی کنه کړ کړ تر وی چې وی چیرې کې شوې نه قال ما ان هر دمه هر هغه شای چې وینه بیاوي شای غوس کو وینه پر وبوسي کا یس پنوي کا تیزا وی کنه کا لرګاوي و دا کړ اسم الله د خای په کلم نه په خسه فقول خړای ليس سنه غوش نه په غوړ باندې کنه و زپرا و دارنګ نه کنه وسحدث كانوا ذكر ذيك سبعه تو كنت دغوش نيك ويلي توشيم اما سن فعزم هر كي دغوش نده خارج كده واما ظفر بمدل خبشه ده ده خبشه جوړه خبشه به خپل کړه زور ازمایي وکړه کنه ا دې نيک لاري کومه ده چې په دې نيک شاخ وي هغه نه چې وختل نيک یو وختل نيک وکړه به تیار شروع وکړه په خلا واه کنه او چې په دې نيک شاخ وي کنه په دې باندې کنه دې به زور په جواب تول چې زړه مرکنه زنوار به په لول په دې نيک باندې هغه مخره فحبسه بیا کنه آلټ کو یسوری کو ایشی کنه تام کړو فقال رسول النبي صلى الله عليه وسلم خبر او کړه ان لهذه الابل اوابده ا دې یشونه پراوي چې کنه پریون یشتا ان لهذه الاوابده ا دې یشونه پر کنه ترواندا سترواندا او ترواندا ورشي کنه بالکل اوس نه شي کنه حالانکه دا منو منو نه ورداري نه وردا کنه پکې شي کنه هکه چې به یو کله کنه اوس نه شي کنه بیا ته پلوس نه ورسي قوا بن وخشه لکه تران د وخشي نه ورې دی کړه الو بلو د غره ولا دا څه کله کله وسنی دي فاذا غلبكم من عشين سوى چې کنه غلب شي په توجه باندې ادین څه شي په وی بدلې به وشلا یا خو یای بدلې به وشلا کنه تشتی پرېږي په لوس نرسي کنه ففعلوا به هكذا بدا عمل په کیسه چې داس مونږ کیسه ورې سه کنه بسم الله په دې بیا کړه چې کینې کپړې زه په سرالي دو کنه بس دا پوک ته بیا لول کنه خړای هو هغه وخت کې کلمه لندې وکنه هغه کې به یې سپلو په هغه شي به یې سپلو تیرا تیر سار به وکنه او یې سوټي پکتی او چارې دي او دا ګلې دي کنه یا دې لندې ولا غونډوري دي اته بندوکا وتی په عربي شه دا غونډوري ته بندوکا د خاطر نه چې جوړ کوي کې اې دې ولا شکور نه ده جایز دا غونډو را کنه چې دا مرغۍ په ولي زخمیا کو خدا دې زیر دی وجه نه قوت دی وجه نه تر ولي نه چې غونډو را تروي کنه دا غا تر دې وجه نه لنداوی رب لنداوی ډېر ټاک ته سکولا ډېر تیس پر غلا ده اډی کې ورمتو سرمنه بل کو اډی کې ورمتو کنه دا به کو سادو دارنګ دا برودی ورکه غونډوري کنه ګلې شوې برود شو کنه دا تر ولي دی وجه نه نو وسوي چې دا ګلې ټیک ته ګلې سار تر ده او شرا ترې وي که نه خو دا دی که ګونه چې ترولي دی وجه نه دا د مره برود په څه دی که نه څو مره دلی که چې یو منطقاتي په دې ګلی شي که نه چې کله روونه شي که نه یو منطقات ته په شي حالانکه دې مره ګلی دو که نه ای برود قوت ته وجه نه شار ته وجه نه که نه هغه شای زخمي کو که نه اړیکې ورمت کو سرمنه پر کول دا مو کو سادو که نه دنده جز شابه لمونی جز کوي که نه وعن كعب بن مالك انه كان له غنم په بکا تر بنجیر باندې کنه هغه وزا می ډول کړه نبی سره پښتنه وکړه فامره به اکلا د هرو کوم کې خورای کړه په تیرې چلو کړه په تراتې ځخنه خورای دا چړوه وعن شداد ابن اوس ان رسم قال قال له تبارك وتعالى قال الله تبارك وتعالى كتب لي سنه كشن الله پاک په هر شي باندې احسان لیکل دا هر شي دې بکن احسان کې کوشي معاملې به کوي فاذا قتلتم چې کله تاسو کله مال کیسه دشمن ویشته فاحسن کتله تا بیا په خوشی طریقه باندې امر کې ستا کتله امر طریقه خوشی ستا کنه جب لوي سما د کتو کنه ما وبوسی دا کنه و اذا ذبحتم چې کله تاسو ذبح کوئ چې تاسو نوار لوي ستا کنه بیا اف احسن ذبحه بیا لور په خوشی طریقه باندې کې ستا وليحد احدكم بالشفرته په چا د چې شاوه د تراکو یوس په ترکن اخبره چړو ټول شاوې ته تراکړه چې ډېر وخت نه پتېرېږي که ډېر عذاب نه پتېري چې فوري مرګ وشي کنه دا تعذیب ده چې پسه تور په ویره کې په سلاوي کنه هاي نه خوري په سلاوي نه خوري کنه اول یو ریاض به حتو او بل ځای به خته راحت رسويسته چې کله مریض پرې کړه د لسی ما په لګي کې چې لسی به په وژن لګي کې ده کنه وژن له کوړ کنه هغه سي سای د پښه درد مخسوي کنه وایي که غړنده کا لا ته د وټه کوي پښه د وټه کوي کله چې کله سای نه وځي به ولې پارا مرا باندې کا سرمن وته ونا وړه وته شکوي وعن ابن مرا قال سمع يقول ينهى ان تصبر بهيمه نبي صلى الله عليه وسلم ان تصبر بهيمه چې چرته چرپي وي طلاق کړی شي سنوار عادي کلاک کې وي تړي او غیر یې بشي له قتل قتل پر کنه بیا نه خبره جوړه کې بیا دینه پکې بیا ولې کنه اذن نبی سم معنا کړو کنه وعن نبی سم لعنه من اتخذ شيئا فيها روح عرضنا نبي سم لعنت په چا باندې چې ژوند یې سوره نه کنه نقش جوړ کړی وي هغه کنه ولي کنه په داسې نه چاټ په باندې کو ولي وانه ابن عباس ان بسم قال لا تخير شيئا في روح عرضنا ما جوړ څه هغه شای چې پښه کنه سای وي دنه نقش ما جوړ وستا چې الله وی کتل کوي کنه فور یې به چارته مولسی وان جابر قال نهار اسلام عن الزربه دا انګريزون دا خلق یې چې دا کې مجرمو ته پنځه ور کوي چې په دې پنځه شي نسبتونه چې مار سوکاوي کنه حاضر کې ملي پنځه ولا ځکه دا پنځه دا وت اختیار کړی چې په دې جوړې وخت نه پته ترې دي په ټاکل شي مري ختم مت شي نبی سم کنه مار کو دیواله نه په مخ باندې په مخ وال ما کیسه والي الوسم في الوجه ودي داغ لغول لپم مغد رمت لپم مغد دبينا دوغينا ما وركيسا مخه نه دا شکنه یو هو کنه دا علاقه دی قوا دی پشه کوته بسرا شما داخل پیږي او بل کنه درد زیت تر سړي کنه دا کې احساس یو ته نه وجود په لحاظ باندې وان نبی سم مر علی حمار فنبی سم دی حار تر درو وقد وسما فی وجهی اے په مخ باندې دوغینه و ډبینه لګول شوی قال عن الله الذي وسما پال سړي لرته چې په مخ باندې دوغ ورکړل دوه چې په کوله ټی ورکړي په ورنور کوي که دوغ کنه چې په باندې دوغل کړي یا سمو ابل صدقه ته یا صدقې شي کوم ابي دوغل کنه امتیاز دې پر چې پاس نه ور ډېر وي بیا پاتې پر کنه یا او تسرا کو پر وری ولا کوي کنه اتیر دوه پوښي کنه چې دا صدقې شي بدلېږي نه کنه او کله کله مرض دې پر تکلیف وي ته په فهم شي کنه بیا په باندې ډبینه دوغینه ور کوي وعن شاب الوزيد انس قال دخلت لبسم وفي مربد هكذا بو شبيل شو مربس بيلتا ولا شيء فرأيت يسمو شأن أميدو چې پسینه یې کړه دوغل حسبت وکاله فی اذانها چې مو خیال لکه چې په دغه باندې به کړه هغه دا به دوغ ورکړو په دغه باندې